بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم اوریدونکو موږ د اسلامي امارت په تشکیلاتو کې د میدان وردګ، غزنی او زابل ولایتونو لپاره د لومړۍ حلقې د تېر کال مسؤل محترم مولوي نورالله منیب صاحب سره په یادو ولایتونو کې د جهادي وضعیت او نورو موضوعاتو په اړه مرکه کړې چې اورېدلو ته یې ستاسو پام را اړوو. محترم مولوي صاحب نورالله منیب د اسلامي امارت په چوکاټ کې د تېر کال لپاره د میدان وردګ، غزني او زابل ولایتونو لپاره د حلقې مسؤل، دا چې موږ ته مو فرصت راکړ چې مرکه درسره وکړو منندوی یو. را به شو لومړۍ پوښتنې ته که د تیر کال په جریان کې د یادو دریو ولایتونو د جهادي وضعیت، پرمختګونو او لاسته راوړنو په اړه خپل عمومي معلومات راسره شریک کړئ. نحمده و نصلي علی رسوله الکریم اما بعد محترمه الحمدلله چې تیر کال کوم راسپارل شوې دنده یا وظیفه چې کوم چې د لومړي حلقې مسؤلیت و خو د اسلامي امارت امر و نو موږ د خدمت امادګي ودرلودله او لاړو له ساحو ته سفرونو په ساحو کې درلودل په ساحو کې لکه اول چې کوم دی غزنی دی او په مخ کې زابل او بیا میدان وردګو دې ته موږ مسلسل سفرونه درلوده نو په دې کې زموږ نظامي بخش چې کوم دی دې ته زموږ طبعا توجه ډېره وه او د والیانو صاحبانو سره دا ډول د ولایتي کمیسون نظامي ولایتي کمیسون سره مو ناسته ډېره وه دغه ډول د ولسوالانو سره په دغه بخش کې موږ دوی ډېر متوجه کول نظامي فعالیتو ته. دلته موږ قطعه هم درلودل، د قطعې د ملګرو سره مو هم وخت په وخت ناستې وې. دوی موږ دې ته متوجه کول نظامي فعالیت ده او وخت په وخت مو فلانو ته متوجه کول چې تاسو موږ ته فلانونه راوړئ. پر فلانو باندې مو بیا بحثونه وسره مباحثه به مو ناستې به مو وې، بالاخره به مو بیا تصمیم نیوه. او د دې لپاره به مو اکمال مشرتابه د راپور ورکاوه په هغه حق کې چې څونه ضرورت و د اکمال هغه به مو غوښتي هغه موږ ته رسېدی نو په دې کې جزئیات خو نو ډېر دي انشاءالله هغه ته به که ضرورت ورابسو محترم منیب صاحب تاسو په خپل کاري ساحه یعنی غزنی، زابل او میدان وردګو کې تیر کال کومې لویې لاسته راوړنې درلودلې؟ که لږ جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ. په دې کې تاسو ګورئ زموږ نظامي فعالیت چې کوم و په غزني په ولایت کې نظامي فعالیت مو شلګر په ولسوالۍ کې هغه د اربکیانو ساحې چې کومې دې ته مجاهدین متوجه سوله تقریبا د شلګر ولسوالۍ تقریبا چې څو پوستې وې پرله پسې ولاړلې د مابینځه یو لږ ساحه هلته چې کوم دی ته په ولسوالۍ ته نږدې چې چارجوال ورته وایي په دغه ساحه کې دی اوس محدود فاته سوله نورې کومې ساحې چې وې هغه ټولې داسې سولې چې فاته سولې او دا ډول د خودې ګیرو ولسوالي باندې مجاهدینو درویشت ورځې مسلسل عملیات وکړل چې په اولنیو کې د ولسوالۍ شاوخوا ټولې فوستې فتح سولې نو همدغه سي په ډیر شمیر دی ته تلفات واوښتي دوهم زموږ په واغز کې داسې عملیات و چې تقریبا د واغز د ولسوالۍ ودانۍ هغه فتح سوله او دغه ډول زموږ د لوی لارو پر سر باندې چې کوم لوی لاره د کابل او کندهار ده دا همیشه د مجاهدینو تر فشار لاندې و چې پر دې باندې پوستې هم سته د پوستو د عملیاتو په نتیجه کې به دا لاره د مجبوریت په خاطر باندې بنده سوله یعنی نیم شوه روز به دا لار بنده وه دښمن به دونه توان نه درلود چې دا لوی عمومي لاره او یا د خپل د پوستو ته اکمال وکړي همدا ډول د زرمت یو بل لاره چې کوم پکتیکا او خاطر دا هم په غزنی کې تیره سوې ده دا به هم همیشه کوم پوستې چې پر دې لاره دي د مجاهدینو تر بریدونو به لاندې وي او مسلسل همدا ډول د دیک په ولسوالۍ کې هلته هم د اربکیانو یو لږ ساحه ده چې هغه هم داسې محاصره پاته ده چې هغه په یو شله کې څه کسان دي څو پوستې دي مجاهدینو محاصره تر محاصرې لاندې نیولې دي نور بریدونه ډیر دغه ملي اردو قرارګاوې دي پر دې باندې وي نو زموږ مجاهدین په هغه هرڅه کې هم دغه ډول د ښار چریکي مجاهدین د مرکز ده دا هم الحمدلله په ډېر ښه انداز باندې د دوی موجودیت و نو لاسته راوړنې بالاخره په غزني کې موږ ډېرې درلودې د مجاهدینو مورال مو الحمدلله ډېر قوي دی مولوي صاحب محترم دا چې تیر کال د غزني لوی مرکزي زندان د مجاهدینو لخوا مات کړل شو او تر څلورو سوو پورې بندیان ترې راویستل شول که د دغو عملیاتو په اړه لږ معلومات راکړئ چې څه ډول پلان او ترسره شول؟ الحمدلله دا زموږ تر راتګ څه مخته دا عملیات انجام سوي وه نو خو بیا هم د ملګرو معلوماتونه چې زموږ سره شریک کړله په ښه انداز باندې چې بیا د ولایت معاون چې کوم دی ادریس صاحب او دا ډول د قطعې ملګري نو دغو ټولو په مشترکه د عملیات پای ته رسولي وه نو په هغه وخت کې موږ هم په دا ساحه کې وو د شپې مو دا ملګري لیدل چې انتقالات کېدل او ساحو ته رسېدله نو خو الحمدلله داسې انجام باندې دا کار وسو چې د مجاهدینو هیڅ نوع خوږ پکښې رانلی او په داسې سری پلان باندې دا پلان تعقیب سو چې دښمن هیڅ ور باندې خبر نسو او دښمن ته هغه د تاسو ټولو ولیدله دنیا په خبره سول دښمن هم دا دی اعلان کړ چې دی ته څونه تلفات واوښتی چې دی به بیا تعرضونو پر کوله هغه ټنګانې وویشتل سوله بالاخره سره د ټولو قواو چې هغه بغل ته د دیک خواته د ملي اردو غټه قرارګاه ده د دې څخه د روزي خواته د دې څخه د تعرضونو پر وکړل الحمدلله هغه ټول ناکام سول بالاخره مجاهدین ټول روغ سلامت راووتله مولی صاحب محترم که تاسو د خپل مسولیت لاندې ساحه یعنې زابل، غزني او میدان وردګ په ولایتونو کې که د خپلو بریدونو، د دښمن د تلفاتو او د مجاهدینو د تلفاتو لنډ معلومات راسره شریک کړئ، ځکه دښمن لکه د هېواد په نورو برخو کې ستاسو په ساحه کې هم هر وخت د مجاهدینو د تلفاتو راپورونه خپرول، که تاسو یې هغه واقعي ارقام راسره شریک کړئ. الحمدلله تیر کال لکه ما چرته ویل چې د مجاهدینو مورال ډیر قوي وو دښمن مورال ډیر ضعیف وو اصلا په جهادي ترتیب کې مورال دی مورال چې کله د مجاهدینو په برخه سي دا طبیعي وي چې بیا به د دوی خوښ کم وي دښمن خوښ به ډېر وي موږ په غزني ولایت کې د دوه زره شپاړسم څخه بیا تر دا اوسه پورې چې کوم د دښمن وژل سوي عسکر او اربکیان وه شمېره یې تقریبا دوولس سوه او پنځوس وه یعنی دوولس سوه او پنځوس کسه یوازې د دې وژل شوي عسکر او اربکیان او دا ډول یو زرو څلور دېرش کسه د دې زخمیان دي او دا ډول تخریب شوي ټانګان د دې تقریبا یو سلو څلور دېرش وه او د دې تخریب شوي رنجران پنځه پنځوس او دا ډول دولس یې موټران وه او دا ډول دوه ویشت یې موټرسایکلان دي او غټ موټران یې تقریبا یولس ته رسېږي او د دې څخه غنیمت شوي وسایل چې کوم دي هغه پنځه ټانګان دي درې موټران دي او نه دانې موټرسایکلان دي درو اتیا کله شکوفونه دي او شپاړس پیکاوې دي او څلور دهشکې دي شپږ راکټان دي نه دانې شلډیزې دي څلور درازکوفه دي او شپاړس کلاکوفه دي او څلور نارنجه کاوانه دي څلور توفنچې دي او یو افسیجن د افسیجنین توپ ته توپ دی او څلور څلور داسې چانټې وو یو غټه مخابره وو اته کوچني مخابرې او دا ډول زموږ د شهیدانو هم اندازه سته چې هغه په تقریبا په ټول ترتیب کې لکه تا چې خبره وکړه چې دښمن خو ډیر تبلیغات یادول او زموږ ارقام تقریبا یو سلو یو سلو څلرویشت شهیدان لرو او اچا زخمیان لرو په دې جمله کې او پنځوس ملکی شهیدان لرو او درش پته زخمیان لرو چې د دښمن د طرفه د ارقام دي او څلور څلوېښت پوستې فتح شوي دي او د واغز د ولسوالۍ ودانۍ فتح شوې ده او دا او د زابل د ولایت همدا ډول د 2014 څخه او بیا تر دغه اوسه پورې تقریبا شپږ سوه نوي ټول ماین چاودنې وسلوال بریدونه شپږ سوه نوي وکړي او په دې کې څلور سوه دوه اویا پولیسو اربکیان قتل شوي دي او درې سوه شپږ اویا ټپیان شوي دي یو پنځوس کسه تسلیم شوي دي د مخالف لوري او یو سل لس موټران یې تخریب شوي دي اته پنځوس شولې او ټانګان یې تخریب شوي دي په دې جمله کې زموږ خپل دغه د مجاهدینو د شهادت ارقام درې څلوېښت تنه دی او اته پنځوس کسه زخمیان لرو او دا ډول د میدان وردګو ګوډاګیان چې کوم دي چې قتل شوي دي څلور سوه پنځوس کسه دي او دوه سوه اویا کسه زخمیان دي او نه نوي چې کوم دي هغه ټانګونه تخریب شوي دي او یو سلو شپږ دېرش یوازې مورشان دي او درې سوه شپږ ویشت وسله وال بریتونه سوي دي او یو سل پنځلس چاودنې سوي دي نو په دې کې هم زموږ خوښ چې کوم دی اته څلوېښت تنه شهیدان لرو یو سل اتلس زخمیان لرو او په دې کې اووه فوسچې پته سوي دي او یو بیس دی نو دا د میدان وردګو هغه ارقام دي اوس به راسو یوې بلې پوښتنې ته که د زابل، غزني او میدان وردګو په ولایتونو کې د تیر کال د ملکي تلفاتو شمیر راکړئ ځکه د دښمن له خوا وخت پر وخت ثقیله وسلې استعمالیدې، بمبارونه کیدل او همدا راز ممکن د مجاهدینو په بریدونو کې هم عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وي که په دې اړه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ. و نو جنګ دی جنګ جریان خامخا داسې وي چې ولسونه هم دلته سته ولسونو ته به هم خامخا خوږ اوښتی بل دلته موږ الحمدلله ملکي تلفاتو د مخنیوي اداره لرو هغه د دې تعقیب کوي او کله چې یو خوږ د ولسونه راسي د هغو دی پر وخت باندې ځان رسي ځان په خبري کومه حادثه چې خدای مکړه چې په مجاهدینو پورې مربوط وي د هغې هغه عاملان راغواړي د هغه اوس خپل تحقیقات کوي او دا ډول کومه حادثه چې بیا دښمن پورې مربوط وي هغه هم دنیا او مطبوعات ته ټول ته ښکاره کوي چې دا حادثه ګورې په دښمن پورې وي نو موږ په د ملکي تلفاتو د میدان وردګو دا یوازې تقریبا یو څلوېښت شهیدان نارینه او ماشومان په شمول لرو اووه اویا کسه زخمیان لرو مجموعا دا شپږ دېرش واقعې په دې کې یعنی ټول چې جې شپږ دېرش واقعې دي په دې کې پنځه ویشت د حکومت له طرفه څخه دي درې خپل منځي جنجالونه دي او درې چې کوم دي هغه ترافیکي حوادث دي او پنځه پیښې مجاهدینو ته منصوب دي پنځه چې هغه هم زموږ د ادارې د خوا څخه په هغه کې تحقیق روان دی نو ما درته وویل چې طبعا جنګ دی په جنګ کې به خامخا داسې څه وي خو ارقام پنځه او غزني کې موږ درې دېرش واقعې لرو او په هغه کې اووه ویشت چې هغه حکومت ته منسوب دي شپږ مجاهدینو ته منسوب دي او زابل کې ټول په زابل کې موږ یوویشت حادثې لرو چې هغه نه حکومت ته منسوب دي اووه یې ترافیکي پېښې دي پنځه یې مجاهدینو ته منسوب دي محترم منیب صاحب که یوې بلې موضوع ته راشو دښمن وخت پر وخت د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د بهرنیو وسله والو خصوصا داعش ته د منسوبو کسانو د شتون خبره تبلیغوي دا چې تاسو په ساحه کې مسولیت درلود او هر څه مو له نږدې لیدلي دي آیا داسې کوم څوک په زابل کې شتون لري او که نه وي نو دښمن به په څه علت دا ډول پروپاګند کوي؟ محترم هو داسې تبلیغات موږ هم اورېدلي دي خو مختصر به زه یو لږ ګزارش درکم دلته یو وخت یو لږ نوکی یو خبره وه چې دلته څه کسانات پیدا سوي وه یا داعش ته ځان منسوباوه یا بل چاته ځان منسوباوه بالاخره د اسلامي امارت په توجه سره په هغه منطقه کې عملیات وسول څه کسان دا تیر کال هغه ټول کسان چې کوم څه ویل یا تسلیم سول یا خو د ساحې څخه ولاړل او یا مثلا خو ووژل سول د ساحې سره محدود خلک للی و بیا چې موږ رالو ساحې ته موږ ته د مشرتابه د خوا څخه جدي امر سوی چې تاسو به ټول یعنی الته په ساحه کې چې وخت لري ډیری وخت به په خاک افغان وو په دغه منطقه کې چیروي د دې ولسونو سره نو موږ هم هغه د امر مطابق په ساحه کې ووسېدلو زموږ سره والي صاحب وو او دا ډول ولایتي کمیسون مسؤل وو او د ولایت معاون هم په یو سفر کې را سره وو نو موږ په ساحه کې وو نو د ولسونو سره مناسب ولاړې او غونډې ډیری تر سره سولې نو اصلا هغه اولنی واقعه چې چیرې سوی و چې هغه ولسونو بیا په دې باندې اقرار کاوه چې دا خو داسې حادثه و چې موږ هم نه غوښتل او اسلامي امارت هم نه غوښتل نو بیا د هغه وروسته ټول وضعیت یعنی په زموږ په هڅو په آن باندې الحمدلله تر اوسه پورې نورمال دی په ساحه کې موږ په خپله وجوجیت درلودی اوس هم د ساحې څخه پوره معلومات لرو چې په ساحه کې نه د داعش وجود سته نو خدای مه کړه د مسلمانانو په ضرر باندې یو بل دلته عنصر سته هیڅ هم نسته یعنی وضعیت ارام دی دا چې دشمن او لرې پرته سیمه ده خلکو ته په رقم باندې تعبیروي هغه مخکنی ترتیب ورته یادوي هغه ان شاء الله اوس هیڅ مشکل په ساحه کې نشته د ساحې څخه موږ پوره اطمینان لرو نه داعش ته نه یو بل مشکل شته مولوي صاحب د خپل کار په ساحه یعنې دریو ولایتونو زابل غزني او میدان وردګو کې د مجاهدینو او عام ولس ترمنځ اړیکې څه ډول ارزوئ؟ مجاهدینو خو به له عامو خلکو سره څه ستونزه نه درلوده او یا خو به د عامو خلکو شکایتونه تر تاسو رسېدل چې له مجاهدینو څخه یې کوي. محترم زموږ د ټولو وظیفو په سر کې هم دا خبره وه چې موږ نګراني د خپل ولس او د مجاهدینو وکړو نو د اولسونو او د مجاهدینو ترمنځ چې کوم چال چلند روان دی یا کوم دغه دی د دې نظارت زموږ وظیفه وه نو موږ خو طبیعي دا وه چې په هره ولسوالۍ په هره ساحه کې ګرځېدلو شپې مو کولې د دغو ولسونو سره وه نو د ولسونو معلومات موږ ته بیخي ښه کېدی ځکه د ولسونو سره زموږ نږدې ګزاره وه نو وظیفه مو هم دا و چې موږ ولسونه وڅارو ولسونو هم دا ښه موقع و چې یو څوک پیدا کړي هغه هغه څوک چې تر والي و تر دغه دغه لوړ وي او بیا دا خپل مشکل دې ته ورسوي چې دا مشکل یې حل شي نو طبیعي دا و چې ولس موږ ته ښه لاسرسی درلودی موږ ولسونو ته درلودی خو موږ چې دا کم ترتیب درلودی په دا منطقو کې الحمدلله زموږ مجاهدین د پخوا څخه یې ټولو استعدادونه او د خپل پوهاوی دا ډیر لوړ دی چې یعنی د ولسونو سره یعنی ولسونو ته مشکل دی بیخي نه ایجادي ځکه زموږ د علما دي زموږ په د ټولو په ترتیبو کې یعنی په رأس کې که د دلګۍ دي که د ولسوالۍ دي الحمدلله تر ډیر حد علما دي نو علما هیڅکله داسې نه کوي چې خپل ولسونه په مشکل کې واچي ځکه ځانونه باندې دا د ولسونو خدمت یې فریضه ګرځولې ده د ولسونو خدمت کوي د ولسونو په خدمت باندې که ملکي ولسوالان و که حتی نظامی ولسوالان د نظامی تر دغه څه چې به فارغ ول به هم د ولسونو په مشکل کې به ځان تر یو حده پورې په دې دخکاوه بختاوه چې دا مشکلات دغسې ستاسو د حلقې په محدوده کې د اسلامي امارت د محاکمو وضعیت څه ډول و؟ څومره د خلکو لاسرسی تر محاکمو پورې ممکن و؟ او څومره ډاډه وئ چې خلکو ته خپل شرعي حق زموږ د محاکمو له لارې رسېده؟ نو الحمدلله زموږ کومه دعوه چې د اسلام او د شریعت د نفاذ و او ده دا زموږ ټول د شریعت نفاذ د محاکمو د لارې څخه پر ټولو ولسونو باندې تطبیقېدلی شي یعنی محکمه یوازې هغه شی دی چې هغه زموږ یو بې عدالتي بې نظمي هغه له مابینځه وړي نو زموږ دلته یو په خپله د محاکمو یعنې د قضاتو خبره ده یو دا دی چې دوی ته بیا کومه دعواوې چې راوړل کېږي دا یې بل اړخ دی زموږ الحمدلله چې هر ټوله ستره محکمه یا قاضي القضات چې کوم دی هغه همیشه دا خپل قاضیان تر نظارت لاندې لري په دې دې دپاره تربیوي کورسونه جوړ کړي دي وخت په وخت یې راغواړي او دا د قاضیانو په خپله پوهاوی یا په خپله د دوی هغه نظم نسق چې دی هغه برابروي او برابر کړی دی د دې وروسته څخه بیا ایهتان مسلسل لري چې پر قاضیانو باندې به دوی ګرځېدله چې د دوی په خپله د هرې محکمې ارزیابي یې کوله دا موږ د تیر کال په دوران کې درلودی او دا ډول چې په کوم ولسونو لاسرسی و دوی ته دا بیا زموږ نګراني وه په خپله به مو هم دا کتله چې کومه محکمه جریان یې څنګه دی څوک ورته راکلی سي نسي راکللی مشکلات لري نه لري هغه به مو ټول تر نظارت لاندې وو نو الحمدلله محاکم مو ډېر فعاله وې په ډېر اسانه داسې ځایو کې به وې چې ولس ښه اسانه لاسرسی ورته وکړي د ولسونو یوه بله ډېره مهمه ستونزه هغه د تعلیم ده ستاسو په ولایتونو کې چې معمولا په تعلیمي لحاظ ډېرې ستونزې لري د مجاهدینو لخوا د تعلیم او تربیې کار ته څومره توجه کېده تعلیمي وضعیت هلته څه ډول و او څومره دې کار ته تاسو متوجه وئ الحمدلله موږ یقیني نو خو دنده مو هم دا وه چې د هر ارګان څارنه وکړو د هر ارګان نه چې کوم هلته موجودیت درلود د هغه کوم مسؤل چې و هغه به مو وخت په وخت راغوښتي ځان به مو په خبراوه او د ده ګزارش چې کوم و هغه به مو ځنې غوښتي تعلیم تربیه چې زموږ په خپل هم طبیعي ورسره جوړښت او د تربیه سره نو وخت په وخت د دغو ملګرو سره په هر ولسوالۍ کې مجلسونه کول او مجموعا په رأس کې چې کوم مسؤل و د هغه سره به مجلسونه درلودل نو دا زموږ په که غزنی و که زابل و همدا ډول میدان وردګ په دې کې ملګرو فعالیت بیخي فعال و کله چې به مشکلات درلوده مشکلات به زموږ سره شریکول نو میدان وردګ کې موږ تعلیمي انداز په ښه سطح لوړ و دغه ډول په غزني کې دغه ډول په زابل کې نو د دې سره بیا زموږ سره ارقام هم سته چې زموږ ټول د وردګو تقریبا د تعلیم تربیه یعنی دولس لیسې د مکاتب وې درو څلوېښت یې متوسطې ښوونځی دي او درو اویا یې تقریبا ابتدایه ښوونځی دي او تقریبا یو سلو څوارلس زموږ دیني مدرسې دي سره د دایرو او شپږ دېرش موږ تقریبا د الحفاظه درلوده او یو سلو پنځه تقریبا دا کوچنی مدرسې چې په ژمي کې بیا ورزیاتېږي یعنی دا تقریبا دوه نیم سوه چې بیا په ژمي کې زموږ د دې ټولو مدرسو اتیاداد رسېدی دغه کوچني یعنی ټول موږ شاګردان چې وه هغه په مدرسو کې چې په دوبي وه او په ژمي نو زموږ تقریبا 2500 کسه یعنی شاګردان د دې مدرسو ده چې د ژمي و دا ټول زموږ تعداد و او د دوبي د ژمي دا چې ټول زموږ شاګردان دي تقریبا 2000 اتاویا ته رسیږي نو دغه زموږ د میدان وردګو د ټولو جمله شاګردانو تعداد او د مکاتبو هم دا تقریبا درې نوي زره او پنځه سوه جرلس یعنې د مکاتبو شاګردان وو او دولس زره او اته اویا مو د دیني مدارس شاګردان دا د چا ده د ټول میدان وردګو ده او دا ډول د زابل د مدارسو تعداد چې کوم وو غټې مدرسې یو سلو نه شپېته دي او یولس د الحفاظونه دي او څلور سوه پنځلس کلیوالې مدرسې دي چې جمله زموږ ټوله پنځه سوه او پنځه نوي مدارس شولې جمله شاګردان زموږ تعداد چې کوم دی هغه دیارلس زره دوه سوه او دوه پنځوس دي نو دغه زموږ هغه ارقام دي ستاسو د فعالیت په ساحو یعنې دریو ولایتونو کې خلکو روغتیایي اسانتیاوو ډاکټرانو او کلینیکونو ته څومره لاسرسی درلود که په دې اړه خپل معلومات راسره شریک کړئ الحمدالله نو موږ خو عملي هم په میدان وردګو کې په غزني کې په زابل کې د صحت بخش چې زموږ خپل د امارت د خوا څخه مسؤلین ورته ټاکل شوي وه اول مسؤلین درلوده یعنې لرو یې دوهم دا دی چې کلیوالي شفاخانې یعنې کلینیکونه او بل په اصطلاح باندې شفاخانې چې هغه موږ فعاله درلودله په هر ترتیب کې یعنې تداوی یې وه یعنی خپلې دواوې راستول کېدلې او دا ډول چې کوم د واکسین د تطبیق مراحل به راکړلې هغه په ټولو ساحو کې اجازه وه او د واکسینرانو او د واکسین ورکوونکو کسانو امنیتي مشکل هم هېڅ نه و په ډاډه زړه باندې په ټولو ساحو کې واکسین تطبیقېدی او دا ډول چې کوم کلینیکونو دوا وه هغه مکمله څارل کېدله موږ په یو دوه ساحو کې کله یو څه د تداوي د کموالي سره مخ شولو بیا مو د صحت د مسولینو سره غونډه ودرلودله دا په زابل کې نو بیا مو ورته وویل وظیفه مو ورکړله چې د دغو کلینیکو دا دوا چې کومه ده دا تاسو پوره کوئ او کوم مشکلات وي موږ سره بیا شریک کړي نو چې بیا مو څه مده وروسته بیا مجلس ورسره ودرلودی د صحت د مسؤله سره نو بیا وویل چې زموږ هغه مشکلات حل سول نو دغسې د دغې وجې څخه موږ همیشه داسې کوله چې د کلینیکو څارنه مو کوله د شفاخانو دا مو کوله تاسو به خبر وئ چې اسلامي امارت په دا وروستیو کې خپلو ټولو مجاهدینو ته د عام المنفعه تاسیساتو سره د احتیاط د هغوی د ساتنې او که ممکنه چې د هغوی د پرمختګ او ودانولو په اړه لارښوونې صادرې کړې دي ستاسو په سیمه کې مجاهدین عام المنفعه تاسیساتو، کارونو او پرمختګونو ته څومره متوجه وو؟ په نظامي بخش کې یا په نظامي اړخ کې کله چې به د عملیات یو نقشه موږ مخې ته راکړل نو چې په هغه کې به کله د عامه تاسیاتو یعنی یو څه اندازه زیان راکړي چې دلته به زیان واوړي نو موږ به مجاهدینو ته ډېره ټینګه توصیه کوله چې تاسو په دغه ځای کې ګوري د عامه تاسیات سره احتیاط وکړئ دا خو مو همدې ته په خپله په عملیاتو په رأس کې لا په نقشه کې بلا دا ورته په ګوته کول دوهم موږ د دې لپاره یعنې ښه بېلګې لرو چې موږ عامه تاسیات محفوظ کړي دي د هغو مو حمایت کړی دی دا تاسو وګورئ دا اوس په میدان وردګو کې تقریبا اویا کیلومتره سړک د پخېدو اجازه د اسلامي امارت ورکړله او د دې ټولو که بلدوزر دی که پرسونل دی او خو دې د دې پلچکانو چې دا پوخ سړک روان دی دا به خامخا طبیعي پر پلچکانو وورځي نو چې موږ یې د پخېدو یعنی تقویت اجازه او دا ډول زموږ ملګري ورسره په حفاظت کې د دې ټولو شانو نو د تخریب خو بیخي تصور لا نه کېږي. د هغه ډول هغه دی د برق شبکه چې د کابل سره روانه ده چې اوس پر غزني باندې ودرېدل، د غزني څخه بیا د دې بل پروتوکول وي، دا ټولې ښادې دا چې را روانې سولې، را روانې دي، دا چې زموږ په ساحو کې تېرې سولې، نو دا دا ښادې هم دي ګوره عامه شتمني ده یا عامه دغه دی، نو دا زموږ په حمایت باندې دا دي. دغه ډول په زابل کې دغه ډول نور حتی موږ په واري واري باندې په زابل کې په ارغنداب کې غټ سیند تیر شوی دی موږ د موسساتو څخه غوښتنه کړې ده چې تاسو راسئ دلته غټ غټ پلونه جوړ کړئ د هغه ډول په نورو ساحو کې مو غوښتنه ځینې کړې ده نو د تخریب خو بیخي داسې کېږي چې تصور نه کېږي یعنې موږ یې بیخي حمایت کړی دی مجاهدینو ته مو وظیفه ورکړې ده او الحمدلله دا هم د امارت ملګري ډېر د دې دغه کوي د عامه تاسیساتو حفظ کوي او ساتنه یې کوي محترم منیب صاحب که ځینو موسسو یا خیریه ټولنو له تاسو څخه ستاسو د کار په ساحه کې غوښتنه کړې وي چې دوی غواړي کار وکړي خلکو ته خدمات وړاندې کړي آیا ستاسو له خوا اجازه ورکول کېده او یا یې امنیت نیول کېده بله و د موسساتو پر برابر باندې الحمدلله اسلامي امارت خپله تګلاره لري او دې ته خپل مسؤلین لري ټاکل شوي اشخاص چې یعنی دا د هغو موسساتو د کمیسیون خپله وظیفه ده نو هغه یعنی د ټولو موسساتو په برابر باندې په خپله تګلاره لري او خپل شرایط لري یعنی هره موسسه چې سیمې ته راځي دا زموږ د موسساتو کمیسیون د هغو سره خبره لري او هغو سره خپل شرایط ورته وړاندې کوي د هغو شرایطو له مخې څخه مو سره راځي په سیمه کې کار او فعالیت کوي نو بیا زموږ ټول مجاهدین لکه اوس تاسو وینئ د مین پاکۍ موسسات دي دا په څو ځایو کې د دې ټیمونه اجې اخته دي فعالیت کوي هیڅ مزاحمت ورته نه وي البته زموږ د موسسات د کمیسیون د اجازې له مخې او دا ډول نور داسې د پولونو د جوړېدو د غذایی مواد غذایی موسسات سره رابطه لري په دې باندې کله کله داسې وي چې زموږ نور مجاهدین نه وي خبر یعنی یو موټر رابار وي لکه اوس د سیخانو موټر رابار سوی دی په میدان وردو کې ملګرو مجاهدینو درولې دی د موسساتو کمیسیون بیا ویل دي چې دا موږ هلته په هلمند کې یو غټ پل دی جوړوي داسې هلته روان دی نو موږ اجازه ورکړې ده دغه ډول سیمېټ چې په شلګر کې درول سوي دي په پکتیکا کې هلته د موسسات کمیسون یو دغه ترمیم لري یو دغه لري بیا هغه ته اجازه موږ کړې ده دغه ډول غذایي مواد چې ما درته یاد کړه په میدان وردګو کې درول سوي وو بیا هم بېرته د موټرو ته اجازه ورکړله چې دا د موسساتو کمیسیون د لارې څخه دې ته اجازه ورکړل شوې ده نو اوس دا فعالیت د موسساتو زموږ د موسساتو د کمیسیون د لارې څخه په هر ځای کې سته او په اجازه باندې یې نو موږ مجاهدین یې مزاحمت نه کوو. محترم منیب صاحب ډیره مننه رابه شو وروستۍ پوښتنې ته د میدان وردګ غزني او زابل وضعیت تاسو راته تشریح کړئ اوس هلته د دښمن وضعیت څه ډول ارزوئ داسې فکر کیږي چې دښمن په سیمه کې ډیر ورخطا دی او د مجاهدینو د راتلونکي کال د عملیاتو څخه ډیره ویره لري په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟ راتلونکي پلانونه څه دي؟ او مجاهدین مو څومره په عملیاتي برخه کې متوجه دي؟ الحمدلله د اسلام له نظره څخه هو ګوري تاسو چې څونه موږ تقوا او موږ په خپل ځانو کې اصلاحات راولو او اسلامي چوکاټ کې ځانونه خپل مجاهدین داخل کې نو زموږ به نصرت په رعب سره کیږي یعنی الله پاک به موږ ته یعنی زموږ رعب الله پاک پر دشمن باندې پرې باسي هغه که هر څونه لري وي د علی السلام بارک نصرت هم په دغه رعب سره سوی دی نو الله پاک زموږ نصرت په رعب سره کوي چې پر دشمن یې پرې باسي نو خود به دشمن طبیعي به دا وي چې هغه به وارخطا وي هغه به په خپلو ځایو کې ناقراره وي نو د دې سره سم چې هغه ما د تقوا او د ملګرو د جوړښت خبره وکړل زموږ نسامي کمیسون متوجه دی دې ته چې د خپل مجاهدینو جوړښت وکړي نو زموږ خپل معسكر یعنی زموږ معسكرات دا دوامدار فعالیت لري په هره ساحه کې په هره منطقه کې د مجاهدینو روزنه کوي او روزنه د د د ذهن د خوا څخه د عقیدې د خوا څخه او ذهن د سلاو د خوا دغه ډول د سلاو د خوا څخه د دې روزنه روانه ده دغه ډول مو کوم قطعات چې هغه هم دا ډول په خپل خپل دغه لري معسکرات لري روزنه لري تعلیمي ترتیب مو ټول دوامداره او روان دی نو د دې وجه څخه نو ان شاء الله زموږ آینده به هم نظامی فعالیت یا نظامی جوړښت ډیر شوی او دشمن ان شاء الله هغه ناقرار وي ورخطا به وي محترم منیب صاحب په اخر کې تاسو ولس ته څه پیغام لرئ او مجاهدینو ته مو څه پیغام دی ولسونو ته مو پیغام سته ولسونو ته مو دا پیغام دی چې ولس الحمدلله زموږ اسلامي ولس دی نو د اسلام کې تاسو وګورئ زموږ یوازنی مقتدیان دغه علما دي دغه مجاهدین دي نو ولسونو څخه مو دا غوښتنه ده چې په هر قدم کې په دغو علما او په دغو مجاهدینو پسې لاسونه ونیسي ځکه دا زموږ امامان دي زموږ مقتدیان دي زموږ رهبران دي نو الحمدلله په دې کې داسې کسان نشته چې خدای نکرده دی یا تشویش ولري نو دغه د مجاهدینو حمایت دی وکي په اره عرصه کې که هغه په سر باندې وي که په مال باندې وي او که دا ډول په منطقه کې د دې د خوندي کېدو په معنا وي او اوس هم دی در ډیره زیاته تر هر عرصه کې دا اولسونه زموږ حمایت کړی دی نو آینده هم د دې څخه هیله او غوښتنه دا ده چې دغه مجاهدینو او دغه علماو دی حمایت وکړي او دا ډول مو نظامی ورونو ته هم یو پیغام دی زموږ نظامی مجاهدین چې په هر ځای کې دي په هر منطقه کې دي د ولسونو لاسنیوي وکړي د ولسونو خدمت وکړي لکه څرنګه چې دی د توپک او چانټه تر غاړې کړې ده د دشمن د مقابلې په معنا باندې او د ولسونو ته هم داسې ملا وتړي د ولسونو خدمت چې په هر منطقه په هر منطقه کې در هر وسه پورې وي هغه دې وکړي. دا چې له ډېرو مصروفیاتو سره سره مو موږ ته د مرکې کولو وخت راکړ له تاسو څخه ډېره مننه کوو. ستاسو څخه هم مننه کوو.